د ما قبل تحقیق او تفصیل نه فارغ شو اوس بحث کوي د دې په تعین اعرابي کې نو فرمای په دې فواتحو کې او درې احتمال دي یو دا چې دا اسماء د الله تعالی شي یو دا چې یا اسماء د قران شي او درې مدار چې دا اسماء د سور شي نو کدا درې واړه احتمالات شي الله نمونه شي یا قران یا رچا نو بیا د دې لپاره حصہ مې درې عرب شته خو په عرب کې بیا یو درې صورتونه دو صورتونه دي یو صورت دا نه چې دا د مرفوع بنا بر خبریت بلکې دو صورتونه نه درې صورتونه دي مرفوع منصوب او مجرور مرفوع منصوب مجرور کدا چرته مرفوع شي دوه احتمال دي یا خدا خبر د مبتدا کټه ایا دا مبتداګانی دي مثال په تور باندې دا د الله تعالی نوم شي الف لام میم نو الف لام میم مبتدا ذالک الكتاب یعنی منزل ذالک الكتاب الله تعالی نازلون کې ردی کتاب دی وشه کنه نو دا اوس څه شو مبتداګان شو او خبرې څه شو منزل ذالک الكتاب شو نو دا مبتدا خبر یا دا خبري مبتدا ته څه شي کې پوښښ دویم احتمال دا کدا د قران د پاره یا د سورو د پاره نوم شي لکه الف لام میم ذالک الكتاب یعنی دا قران د سلوی کتاب د لارې وتی شک پکې نشته یا دا صورت د کتاب سره لارې وتی پکې ته شک نشته نو دا مبتداګانی او دا رسو چې کوم ذکر کیږي دا اخبار یا دا اخبار او مبتداګانی سی شریکت دی خو بهر حال دا مرفوع بنابر ابتدایت دی یا بنابر دوی مدار چې پدې کې نسب دی دوی مدار چې پدې کې څه شعر په تقدیر د فعل قسم په تقدیر د چا باندې د فعل قسم نو فعل قسم به تکک کې الف لام میم دا به څه شي کې دا به منسوب شي دا به څه شي دا به منسوب شي په طریقې د دې لکه الله لا افعلن الله لا افعلن نو الله لا کرنا لك یعنی اقسم بالله لا افعلن نو بیا باغه حذف شي دا حرف جارم شوی دی نو دا به منسوب شي بنا په فعل قسم وو تکټ کی یا ما سیوا د فعل قسم نه لکه اذکر اوس کور ټکی او تکټ کا یا دا مجرور دی بنا په دې چې حرف جار او تکټ کا لکه دغه الف لام میم یعنی بالله چې دا لام هم شي کنه نو څه شو تکټ کا حرف جر و تکټ کا تاسو پوه شئ کنه نو په دې کې دغه درې څه شی دي صورت کوي ګرځي اسماء د الله تعالی یا د قران یا د سور نو کان لها حظ من الاعراب د دې لپاره بیا حصہ من الاعراب یا برفع بنا بر ابتدائیت یا بنا بر خبریت مبتدا کړ نسب په تقدیر د فعل قسم نسب په تقدیر د چا باندې د فعل قسم باندې نو بیا به تاسو شي کټ کې فعل قسم بوته کټ په طریقې د چا د فعل قسم خو مولانا په دې باندې یو سوال لې او سوال دا چې بعض زین کې دا سره دي قاف والقران المجید قاف نو قاف والقران المجید کې دا واو نه دی واو دا واو عاطفه دی او دا قرآنی مجرور دی دا قرآنی څه شی دی قاف والقران المجید نو کدا عطف شي په مخ کې قاف او قاف محل د نصب وین او القران پکارو کو القران پکارو بیا او کته وای دا قوال قران ذکر چې مخ کې قافم قران د قسم د پاره دی او دا دا ووم د قسم ووې قسمیه نه رسته څه شي مجرور کته دې څه وای نو بیا خو دوا قسمه انداله یو قاف راغې او بل دا یو سوال دی د دې سوال جواب دار چې دا و د عطف د پاره دی دا و د چا د پاره دی کته و چې عطف د پاره دی نو ما قبل خو سره کنه بیا خو پته ولګیدل چې ما قبل و دا ما قبل چې موږ ته شیشه کټ کو نو بیا خو شیشه دی دا منصوب دی خو محل د جار دی محل د جار نو د عطف په محل د ما قبل دی د عطف په محل د جار یا دا جواب وکړه چې مخ کې قاص په قسم شي خو جواب قسم او تسیشه کا کټ کا او یا په غیر د دینه لکه اسکور و غیره او جر علی ازمار حرف القسم یا جر لور کول کیږي په ازمار د حرف چا سره قسم سره واتات الاعراب لفظا والحکایت فيما كان مفردا موازنه للمفرد ذکر دا خبره د مقام کې چې فواتح کې د کې سری د سری لکه مفردات هغه مفردات په کې تدا سری کنه مفردات مفردات نون قاف دا دا سری لکه مفردات او هغه سنې پکې د سری چې هغه به منزله المفرد دي لکه حامیم دا حامیم په شان درکه حاد د دغه حابیل نو د حابیل پرانګره او هغه سنې پکې د سری کنه چې هغه یو آیات ته یا یا سین و غیره دا لکه یو آیات او سنې پکې د سری حامیم عین سین قاف هغه د سری لکه دو آیات ټیک شو جی دا کم چې پکې مفرد دي یا به منزله المفرد دي بدی کې به اعراب راځي لفظا دې کې به څنګه راځي او حکایتن هم راتلی شي اعراب لفظن هم راتلی شي او حکایتن هم راتلی شي اعرابي لفظن خو تاسو پیژنې حکایتن مطلب دا چې اصل کې دې څنګه یې هم اقا شانته ویلې شي پس د عامل نه هم پس د چا نه هم د عامل نه هم هغه رنګ ته وای دي ته وای اعراب حکایي نو د دې اصلي د محل چې هغه د سکون دی د چاره نو پس وروسته هم ته داسې ویلی شي لکه دا چې څه شي لکه قرأت نون اوس ساکن ووایا څه ووایا ساکن ووایا نو دې ته وایي اعرابي حکایي د دې داسې مثال نه لکه ګوره یو اعرابي حکایي مثال خه دا ضربه فعل ماضی ده کنه ده ضربه فعل ماضی ده کنه او دغه را کنه مبني په فتحې سره ده کنه ده ولې زه چې اوس د سیم چې ضربه فعل ماضن ضربه فعل ماضی ده نو بیا دلته ضربه پکارو که ضربون پکارو یاره مبتدا مې کاوس کنه اوس خو اسم شو کنه اوس اوس شي دی کنه ولې دې کې بیا ما اعراب دې ضربه تا به شرن ته ګوري نه خلک هم دغه شان دی هغه اعرابي حکایي راکې د ان عامل پس کې دا راشي خو د دې چې کوم اصلي کوم اعراب دی هم پاک باندې ویل کېږي دي ته وایي اعرابي حکایي دي ته وایي اعرابي انه او حکایتا یعنی حکایت فقط هغه په هغه ذکر راځي چې هغه شی مفردم نه او به منزله تل سم نه وي مفردم نه وي وتعرض اليك ذکر مفصلا ان شاء الله وان شاء الله دا غي ذکر رست راځي وان بقيتها على معانيها کدا ته په خپل معناګانو باندې سکه پرې دي که په خپل معناګانو باندې پرې دي نو وس بیا دا مرفوع کېدل شي بنابر ابتدایتم او بنابر خبریتم چې مبتدای کې نو الف لام میم المتحدى به دښه یا المتحدى به الف لام میم چرن چې په ورکړل شوی هغه څوک ته الف لام میم یا مبتدا هم کېدل شي دا سم کېدل شي کته تقدیرو کې په مؤلف من هذه الحروف سره څه مطلب یعنی مؤلف من هذه الحروف الف لام میم د څه وای نو دا به خبر چې مبتدا به شي شي شي او المتحدى به الف لام میم کده څه وای نو دا به خبر شي مبتدا به کړي اول خبر علامه مر مخ کی تیر شي ني وجعلت مقسما بها او کته چرته څه شی او ګرځي مقسم بها مخ کی او قول دام ذکر شی او کنه چې دا څه شی او دا مقسم به کې خو شرافت دی کنه دې کې څه شرافت دی نو مخکې مونږ ویلو چې دا مادر د خطاب د الله تعالی دا مادر د چا د خطاب د الله تعالی نو بیا به هر کلمه د دینه منسوبه هر کلمه به سي او مجروره به په لغتین فی فی الله لا فعلنا الله لا فعلنا ویلې شي او الله والله لا فعلنا نو مجروریم ویلې شي نو بیا به الفم د سیوای منسوبیم ویلې شي مجروریم ویلې شي لا منصوب هم ویل شي مجرور نو د ټول به بیا داسې وای وشو کنه ويكون دا به جمله قسمیه شي او فعل به مقدر شي او ان جعلتها کته وګرځي ابعاد د کلمو مخکې نو ویلي چې بعض خلک وي چې په دې فواتح کې اشاره ده چاته ابعاد د کلمې ته بعض چاته دې ته اشاره ده الله نه جبريل افلان افلان دا څنګه ویلو کنه کته دې څه وګرځي او اصوات یا اصوات وګرځي چې نازل شي په منزله د حروف تنبیهیه د حروف څه مطلب یعنی دا داسې نازل کې کنه لکه څنګه چې الا ما ها داسې حروف تنبیهیه یا پکې اشاره او شی ابعاد د کلمو ته نبیا لم یکن لها محل من الاعراب بیا دې لپاره سمحل من الاعراب لکه جمله مبتدئه کمی جملې چې مبتدعات راشي اولی جملې راشي هغه د پر محل من الاعرابي نه شابه یا غ مفردات معدوده مفردات څه زید عمر بکر خالد والد د دې لپاره سم محل من الاعراب وي خو چې بیا د بل عامل سره ټک کې نو څه شی به نه بیا جوړای نو ښه دا مسله ختمه شو نو حاصل له کلام دار اے مولانا دی دا خبره که په خپل معناګانو یې پرې نو خبر مبتدا یې کړ یا مبتدا خبره کړه او کته مقسم من بهای کې نو اره او بیا منصوب او مجرور کېدل شي لکه الله لا فعلن کې الله هي الله دواړه ویلې شي دلته کې هم دا کپدی کې اشاره ابعاد له کلمې ته یا د اصوات شي نازل شي په منزله د حروف تنبیه یو بیا لا محل لها من لا دا بدسي لکه جمله مبتدعات هغه جملې شي مستانفي جملې شي لا محل لها من الاعراب و جملې محل من الاعراب لري و نه لري دا باغه وو کې چې محل من الاعراب نه لري یا لکه په شان تر د دې نورو مفرداتو چې کوم مفردات معدوده ځان ل ذکر شي زید عمر بکر خالد والد نو دا غي حیثیت او د دې بجو رنګ شي ويوقف عليها وقف تام په دې وقف تام کیږي ځکه دا خبره د مقام کې چې وقف په څو قسم لري یو وقف قبیح دی یو وقف حسن دی یو وقف قبیح دی یو وقف حسن دی وقف حسن په دوه قسم لري یو وقف کافی دی او یو وقف تام دی یو وقفه وقف قبیح دی ته وي چې په دې ځای کې ته وقفو کې چې دا جو چې دا ما قبل ما بعد ته افتقار لري احتیاج لري نو په دې معنا نه تانیږي لکه زه اوس بسم بسم نو دا به کم وقف قبیح وقف تام دی ته وي چې هغه دغه پوره شي ٹھیک شو بیا هغه په دوه قسمه لري یو کافی دی او یو دام دی کافی دی ته وای چې دا ما بعد د ما قبل سره ترکیب حواله سره تړون لري ما بعد د ما قبل سره ترکیبی حواله سره تړون لري لکه بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن ګور خبرم تام شو خدا ما بعد د ما قبل سره ترکیبی حواله سره ته حیثیت لري چې د ما قبل صفت ده نو کپدې سي زمانه واقع په شنو دي ته وي وقفي کافي او وقفتان دي ته وي چې او د سره بیا لري نه لکه بسم الله الرحمن الرحیم د څه مې ویل دي ته مې ویل کېږي وقت حسن تا وقت حسن ها او وقف کېږي په دې معنی وقت تا کله چې ته اذا قدرت کله چې مقدر شي دا په دې حیثیت چې د دې احتیاج ما بعد تپاتی نشي څه مطلب د دې الف لام میم نمخ کې مبتدا کټ کا یار دې الف لام میم نرستوي خبر کټ کا نو دا به سما چا سره ستړون نه لري چې نه لري په دې به کم وقف کیږي حسن تا وليس شيء منها او نه دی یو شی د دینه آیه دا آیاتونه نه دي عند غیر الکوفی غیر کوفیان وای دي کې آیا یوم په دې کې څه شی نه دی آیا او ارچ د کوفیانو پنيز دي نو دی وی الف لام میم په خپل زینو کې یو آیات دی الف لام میم صاد کا فایا انصاد طه طاسین یاسین حامیم دا آیاتونه نه دي دا څوک وي غیر کوفی دا کوفیان او غیر کوفیان هغه وی دا د سرنی وهذا توقيف لا مجال للقياس فيه للقياس فيه ودا څه شعر توقيف ته یعنی کوفیان چې کوم خبره ذکر کوي دا څه شعر توقيف او لا مجال للقياس فيه دي کې د قياس څخه درک نشته قياس خبرې نه دي دا چا خبرې دي توقيفي دي دا ټولایتونه سوال چې دا توقيفي دي نو بیا دا غیر کوفیان د کوفیان مولوی صاحب لګ را پاسه ما چې کنه دا مسله ده چاره دا مسله ده د توقیفی ده دا توقیفی مسلې دي بیا علماء په منځ کې دا اختلاف پالي دي بیا سنې علماء دا ولي وایي چې دا دومره دي دومره سنې نه مني او سنې مني جوابدار چې نه دا مسله دا روایتونو ده چې کوم روایتونه راغلي نو دا روایتونو ته سنې خلک اعتبار نه ورکوي نو هغه آیات نه مني چې څوک ورکوي نو هغه ورته نو دا مسله بیا کوم طرف ته لاړه توقف طرف ته لاړه خو مسله د دې نه چې هغه روایتونه څوک مني او څوک هغه روایتونه نه مني نو هغه سوال ختم شو چې مسله د توقیف شو تاسو را اختلاف ولې کوي بیا اختلاف ځکه کوي چې دا مسله په هغه روایتونو کې ده